عرب مشرکان او لیکن بیا احترام د بیت الله کول منځونه کول هر څه کول هغه لاړ او پاکیزه کې بیا هغه غوسه شو ابرها سره د ځان او لخر د اکل عبد المطلب کسان ټول وتل دد دو سو خان ابرها گرفتار دے لال خلق ورطا خبر او کوي دا مشر رنگم خستو او چې تلل د بیت الله صادرې دی وی الله ته بدا بچي مشرکان واقع نه ودا وې دې نور له لګ لګ شو دي په څنډې جوړته واغداران کړی لکه بادشاہ چې دی ولاقي وسره واغدار کړی هغه ته متاثر شو چې کله چې دې په موږ نه دا غواړي چې زموږ قبله بوله ورته وایي چې وخان او یا ترجو چې د دې قبله ورانه وېزل وخان مالک مو د بیت الله مالک سره بچی وي دا تذکرہ کې څوک چې د شاعر الله دې ذکی کوي الله وایي ټول ختم ختم او په هر زمانه کې داسې شوي دي چې دا حق پرستو سره چا زیاتې کړي سورې هود پنځه شپېته کې هم تذکره هغه حق پرست شاه اسماعیل شهید عبد الله دارنګ حبیب الله دا غزنی پوت اور تپڑی اچوری اور افکر چوری هغه هندستان ته وګوره بیت المقدس ته وګوره حالات سری چا چې شاعر الله دې دې کړی الله دا امر واشي واشي ان شاء الله دا ابرها لشکر پیدا غوډیر ابرهاوی من به څنګه باندې دا ډېر زبردست سره او خان راوست اوس په دې صورت کې د باطل فرس بل نه کوي سورۃ القریش ترتیب یو سل شپږم نزول کې اور اس کو سورۃ التین میں یو کم درشن دعوا تزہید من الدنیا ربط و مناسبت مخ کې وای شاعر الله بي ذکی کوي نو تباش دې صورت کې ذکر کوي د شاعر الله خدمت کولو تمام هغه ول فائدہ ور تر څو چې پیغمبر تعلیم نو ځکه یې متصل ورسره د باطل فرستو بل قرآن څنګه راځي دنیا ته سره تمام مرړه او آمن امن ورکی دیتا من خوف دیرین قرآن پری ہو دو دنیا بسلا مکی والا مجوران دو بیت اللہ اللہ هر ملک چې ګرځیدل خلکو ادا بیت الله خلک نه نو قدر به چار چا تیرا به خلک شو نو خلک کېدل وا د بیت الله نور مقام د تنسیبو په دین دی حاصل نکو دنیا به شي او سم وی مثال و مولا عالم و مسلمان مسلمان مقام درته الله درکړي او په لیکن فائدہ دیوانه نشته دنیا ته اړه نه دي ممتاز د نور سورتونو لوپدي مینه د قریش او سفر سره ماو ترتیب د سوراتونو د قران کریم کې او سلوم نزول کې رسول د تکاثر د ولنشر داوا د سورۃ سجده رب مخکې وی ملي چې د بار کتاب دی اوس وی یواز یې نه نه دا یتیم لم نکړه هر مظلوم لم نکړه ورته او د دینم څخه دې هغه احکام ټول دي ځکه یې ورته سره ترغیب انصاف او صاحب موحدین او صاحب مسلمان هغه خلکو چې سره په رضا مسلمانین نه او صاحب بد دا هغه خلکو چې په سبب دا او صاحب سره سره مسلمان رضا او منکر د قیامت ارائیت الذی آیتانی دلیل بندا هغه سره یو کذبو بالدین چې درو دنیا کې په قیامت چې قیامت نه مری کوه چې د مسالین امراج شاہ مٹ ماضی داوی میں ندا کس وی یدو حول یتیم چی دیکھڑا ورکی یتیم تا دارنگا سور بلد کم ذکر و پینز سب آیات کی نساء بیش وگم و لسم سورت البقرہ یوسف سلور نبی د مړی د کور روټۍ درې ورځې پورې منه ځکه بخاری کې راځي درې ورځې پورې غم دی باب الجنایز کې امي عطیه الانصاری وي چا چې ایمانی پرز د آخرت الله او پرز د آخرت نو غم دې نه کې په خپل مړی باندې سیوا درې ورځې د دې وجه نه فقهاوی دا ورځې د غم په دې کې طعام او ضیافت دا ممنوع دی بعضې وایي ضیافت منع دی طعام جایز دی مونږ وایي دواړه د یو قسم روغې دي که میلمه ته نسبت کې نو طعام که کوربه ته نسبت کې نو ضیافت پنځلسمه سپاره کې شپاړسمه کې مونږ هغې تذکره کړې شپاړسمه سپاره کې سورۃ الکهف مولا علی قاری رحم الله ذکر کوي کټول بالغی او حاضری او د مړی د کور روټي په دې درې ورځو کې کیږي مکروه دا مکروه ده مکروه کې سوال نشته د سره په نه بل مکروه ان لا نه مکروه ته دی ویلي ګنا شي او کنا وارثه غایبی یا واړی حرام بلا خلاف بیا خو په اتفاق سره حرام دي د مړي د ټول دا د جمعې شپه ده او جمعې د شربېخي ده کال دی روح بلې ته راځي دا کسی کې دا ټول درو دي ها د هندوانو کتابونو کې شته من او سمرتي او وید یا لسم بات کی دا طریقه د هندوانو روح راځي بلې باندې کیندا دا وی طریقه هندوانو کار مسلمانانو خپل نو کوم مرګ یادې چرچن د شرارت پر کس ایشي بابا خسر نو سوې چرچن دی ورانه توګینی د بابا ولو نو وی نبی صلی الله علیه وسلم تاسو د مرګ ورته د وړي د کور روټي خورل ناروا ده جرير بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ مسند احمد کی دار الحق الربانی د علامه سعدی کوم ترتیب ورکړي د مسند احمد باندې یو الفتح الربانی د شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله یو جلد کتاب هغه وی ابن ماجه دوا سالی ذکر کړی علا شرط شیخه وای من د مړی د کور روټه داسې حرام غنل لکه څنګه چې مړی مړی باندې جړا حرام امام نووي رحم الله وی چې مړی باندې جړا کول په دې باندې تمام امت اتفاق دی هغه څنګه والے دې په اتفاق جړا کې چل ګریوالو نشته یو به اختیار او کوي یو وسوسه کفایت المفتی کی دارن فتاوا علمگیری هم داری کی زمون فقها هم لیکی دعا رسول سنتنا نشتره النفائس المرغوبه د مفتی کفایت الله شاه جهان پوری زمون د استادانو استاد رحمه الله هغه قریبا یو اشاره کړی نشته بعد الفرض اتفاقی دوام هغه باندې نشته خلاص یو دعا کول به ادعیه معصوره بل برخ الخیر فیض الباری کی شان و شاہ کشمیری رحم اللہ نے نکل کی داغ شاگرد محمد یوسف بن اوری رحم اللہ مارف سنن کے ذکر کے جی بلا سے تدول سر پدی حیرت کہ تو لاہوں گی ابھی نجا نشتہ یتولی تی نو دا دې دکړه ورکې یتیم تا ټیلا ورکې یتیم مال دې یتیم کوي ټیلا ورکې امام ابن سیرین رحم الله دا ورکړي لاړ یو دوسی ور بیمار تپوس زن کدن ول دوس دیو بلې دل چراغ بلې زن کدن هغه مړ شو دې پاس دیوای ملک مجموعه خانی کې دي د احناف معتبر فتاوا شیعه چې کله مړ کېدلو د سنیانو طریقه را بنسټولې د سنیانو د دین خلاف ځکه سنیانو کتابونه لیکلي فدیه به ورکړي منځونه به حساب کې څونه پیسې کېدلې فدیه بیا هغه وصیت وکړو چې مړ کېدلو به ما باندې د سنیانو طریقه ونکړي دا ساده نه کار د شی او د اوس په جنګونو سر ماته مولیا جایز او جایز نه دو فقیر په داری ته شامل کړي دا چې دا چې عمر پیدا شي چې دا غي سر نو منظور وي خالی دیو مون سیدیا شامل دی نور اساس نشته خالی هغه مخلص لپاره هغه غریب راوړي غریب باغله بیا شامی او فقها سوی کې دې چې الله منظور کی دلیل نشته دلیل نشته یو بل شامی چې دا نقل کړي دا د قنین نقل کړي هغه زاهدی دغه معتزلی او سنی نه لاس څور مونږه خراب بیا خوراک دی باز وی چیرې د کور د پاره یې س کاروبار د پاره یې بیا خو نو خیر دی ودا چا وی لا څه موري شي به دانی حدیث یو مستقن منه راغلی چې په ختم سونه کتا ختم باندې سو غوړ شامی وای ورکول کې هغه سن کې دوانه کړو دا شو کې او نه تیزی نور لرا خپل خدا غشي په فراغ د مسکینانو نو هلا غیر موږ کوزه دا چې وټه تسبیح د الله سبحانه الله حلاکت دې د پار د الله سبحانه کوونکو هغه چې دیو د حقیقت د مسکولنا ساو به خبر دي روټي خورل ما مېلمه وې مسجکې نشته او کور والوې چې دا مخکې را سره سکړي چې غافونه مو پوسې تیر کې نو دیو دغه ناروا وې غافونه تیر کې نن دا د سوال سورۃ الکوثر په ترتیب د سوراتونو د قران کې یو سل اتم نزول کې ورستو د عالیات پندسم دعوه د صورت خا او صاحب ته ترغیب عربت مخ کې بد او صاحب دلته خا او صاحب نو ځکه یې متصل ورپسې راوړه نو وای په دې صورت کې پیغمبر د سيزونه او کمال ان کو بدل کړل یو عبادت بدنی او بل مالی دا او کمال خاص رد کوي په شرک فعلی او په شرک اعتقادي مکمل دا سه مختصر صورت دی په دنیا کې قران خیر خیر کې شرک او سر او دا سبب دې لپاره د دویم خیر شوی دی او دې څه خیر کشی یعنی حد نشته دونه لوی خیر او سوره یونس کې وایي که خوشاله کې نو په ایمان او په قران خوشاله شئ کوثر به درځي هغه د جنت هغه حوض او نهر نبی صلی الله علیه وسلم وایي زبر حوض کوثر سره او څه کسان به د دین واپس شي او جهنم طرف ته روان دي پشان د تریندو زبویم اوسه حاوی اوسه حاوی ودا سماوتیان دي چرته کوي فرشتي به وي پډندو به وي جهنم ته روان دي لکه سورې زمر کې ویلي وسیق الذین کفروا الى جهنم زمر وای با انک یا محمد انک لا تدری ما احدث بعدک تا ته پته نشته دا نو مسدی په دې کې نوی کارونه کوي او بدعت نشته الله مزبویم تباش ورکه دی ویلی اولا تباشی تباشی چې زما دین مرسو بدل بدعتی د خیره کې پیغمبر امام مالک رحمه الله وی الله دې شامل کړي ما لم يكن يوم يزن دينا لا يكون يوم يزن دينا صحابه دور کې څه شي دین نه نو سم دین نه دي ابي راځي او شرازه کوم نو دا دین نه نو دا په خیال کې دې پیغمبر خیانت کړي رسالت نه ده رسول پورا الان کې دا شته پورا کامل رسول د دې وجه نه فقها وایي مې پرې تا اسقاط ول تا من دې بکر هره وای د دعا پیغمبر نه کړی نو منه کویم نه کړی نمنګ وای تمام فقها ذکر کوي وما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا نګور څنګه چې مطابقت د پیغمبر په خیر کې فرض لازم دی نو دارلا پتر کیم لازم دی په نه کولو کې ولی دا کار چې نه کړی کدی وو نو پیغمبر بیا ولې نه دین خو پوره دی خدا دین نه وځي نه د یو د الله خیر کثیر فصل لربک نو مونږ کا ان عبادت بدلی او کد خپل رب د پاره وان هر عبادت ماری او کا قربانی وکړه دا نه چې څه منښت وکړه کار یې شو بابا دربار کې چیلې راځي چر چې ګوره به ورکو کپړه به ورکو بابا باندې به ملا فاسم جنډه به وتوزرم چې د نور نو څه کم نه ځکه شاسې وي او ما من بلبت الا ولها الهه هر کلی والو یو درګه جوړ کړي دا راجح قول دی چې دا د اواز چتولو سره وما اهل به لغیر الله دا پلیس شو تفسیر الرحمن علی کی فتاوا عزیزیه د شاه عزیز تفسیر عزیزی کی لیکي چې دا شی پلیس دی اوس بس چل کې حیوان د عذاب نه ګوندې دی زبانه کې چرته دی نو دی وی د بابا په دې یو ګړلا او د دې شوروا مې پیره داسې خوند دی ټول الله ورته رزق پریږي دا او دې ما ته 15 الله دې دې موږ سره نو کدا کار یو کو چې دوا عبادت لري مال او الله وي دو انعام ورکړ ان اعطینا الکوثر کوثر خیر کثیر قران او دا سبب دې دا خیر کثیر د حوض کوثر نبی صلی الله علیه وسلم وی لوګ دا دا شری د کستوري د اسباب او زبر تا وګور کوم بیا باندې د حدیث مطلب دا دی چې جنت ته دن کېدو پورې په دې تکلیفونو کې بیا نه تیږي او د کوثر وو کې دا اساس دی سورۃ الکافرون په دې صورت کې بایکاټ د مشرکین مقتدی دي باطل فرض نه بایکاټ وکړي لکه سوره ممتحنه کې وایي سوره ممتحنه سورۃ الممتحنه آیات نمبر 3 ابراهيم عليه السلام تذکرہ کوي هغه وایي کفرنا بكم انکار کوم پتا سو انکار کومګه پتا سو او ظاهر شو عمل په اعتبار قول په اعتبار فعل په اعتبار دشمنی زمون ترمنځ او ساسي ادا او دشمنی والبغضاء او طرفګری همیشه تر دې چې یقینو کوي په یو الله وحده چومنه یو الله هغه وخت په دشمنی د بایکاټ الحب فی الله والبغض فی الله دار له قران وی ستار خزانه چې تیریږي د پورته کېدون یا بلار او زامن او نو خپل دې قبیله دي دا به عزت دې الله او رسول نه پرېګې دی الله د پاره نو دې صورت کې وی بایکاټ کتا بایکاټ ګور ابراهيم عليه السلام سوي اصحاب کاف ته وی چې تاسو به لوی د مشرکان نه بایکاټ وکړي نو الهونه مې نظر کړ ځامن مې نظر کړ ابراهيم عليه السلام ته نو چې بایکاټ وکړي نو بس دغه دي کامیابی ده قل یا ایها الکافرون سورۃ الکافرون مکی صورت ته په ترتیب د سورتونو د قران کریم کې یو سل ده او په نزول کې رسول د سورۃ المعون نه تیشتنا اطلس داوا د سورۃ بایکاټ مکی صورت کې ذکر شو چې دشمن بدل الله موډو واسه نو دې دا چې وایي چې بایکاټ وکړه چې عزت من وکړي مشرک نه بایکاټ نو ګوري الله وایي وایا پیغمبر اے کافرو لا اعبد بندگی نه کوم زه هغه طریقه د الله تعالی چې تاسو کوي تاسو طریقه غلطه ده د سنت روټي دراشه هغه وای ان كنا لا ناتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى من سنت روټو له بنره سره پیغمبر زمانه کې نه بوله دعوت مطلب د حدیث سره دلته معصوم سنت او ډنګ ډنګ والته چې کوم غریب باندې ویني پیږي موتیا ذکر دکې او تشریح ټول خلق لیدلی په بدحالي نو تاسو شکریا ادا ها دعوت الفتان شتا غداسي ماشوم بالکل جوړ شو بیا سچري وسنه کرتی ورکا یا الله یو سنت عمل شو بل کې بچي بچو اوس کدي نه ای دیخ نه لري تر بیا وسنه دا خلاص کیږي راځي نو دې وړه یو سنت زنګرا بیا د سنت سکاری د سیل مې کوي دي سنتي کې حالت او خوشحالي او خپلني چې د دې سم مطلب دی والله ما غوسي کې دا نه خوشحالي دي دا خو تاوان شي څه فائدہ هم پکې نشته بهر حال نو دا سنتونه غیر شرعي دي کټ ولا جوړ کې دا ولا او کې دارې ولا او کې دغه او کې ناوي چراولي نور ته څه کوي اول ورته را پړ شي وای اجازه بنه ورکړي نو د چې دا سره وخت کړي او مخکې دا پیدا نه کېدل نو څنګه اجازه نه وای بیا به دقت راشي نو ګلال کمکلو هغه به راځي اجازه نه نو ناس ناس ناس جوهان او مفیدات نو شیان راځي الله الله مونږ په دغه درته وایو چې دا ټیکسونه درنه ختم شي او په سنت طریقه باندې عمل شي الله اکبر نو کوي خلک ودونه په بخاری کې راځي یو شرعي طریقه باندې نکاح نو غلط راځي ا صحیح بات شو د ټول انبیاء طریقه نور ختم دلته به جنګ شروع کړي درز او درزو ټولې به کینه وي او خدای به مخو کې به سری کړي او دا وشتي کې به لګي دا شرک دی زیارت ته چې دي الکان غړي کنه حدیث کې لعنت راغلی دی کنه چې څوک د خلل سره ځان برابرې مداخله دونه لعنتی دی چې سمي دا حالت او سپینګیر له بګی بیا باندې ناشي الله دې غیم شو کی اوس وګورئ چې قران تراشي کوي چې قران څنګه راځي څنګه وسړي کوي دارن لخل کوئی مړی خزر او دی کړی او یاسین کې کولې روایت دی مونږ وایو دا د مشکات والو ابو داود نه نقل کړي نه ته یې مراد نه کېرل وای تنویر عوض هم دا پایلې نه تحاوی وغیرہ ذکر کئی او دارنگا مسند کی ذکر کئی رجل من الانصار او خزه نو صحیح ده که سړی دعوت کړو سړی نو روخه نو سوې دعوت یې کړو دغه روټه نه دا ورسې په بیا راځي کړي بل څه شي په پای یو سړی و چې جاندو یې نه مولیا نه شونه پی یو بل څه راولې ریل گاډي دیو ته ما دوه کسان رااله نو راو ټول موږ ولاړو پهلوان راوستو د مړی تذکره په یو لسم صدای کې راغله غلطی شوی ده لاندې کې اے امرات مې چا لیکلې د مولا علی قاری لیکلې نو په شرع نه قای کې هغه وی چې ناروا ده او دوی جدا ده اخري کتاب مخکې مسله یې خلک د اتفاق نشي نشته دا دعوت شوی عام دعوت پیغمبر لمړي خبره نه تقسیم کې به هر شی تقسیمه برابر چې د ټولو نیت د الله رضا یې کړي یو نیت دای چې وحی دې رضا مقدم د ټولو قرباني ونی ځکه دا عبادت ته مشترکه لکه مثال ایمان دې راغله او داس کې فرق دې نور مسکی دا څه نو قربانو کې کوشش کوي دارنګ ولنی اکثر مقبره دې وال په صفاګه ماګه دا مخري او ځان شل چې اوس کې دراول چې پر دې باګه ګړې نو اوس دې درې کیږي کنه یو څو شری منځوي بیا راځي پاتې کیږي پورې د څنګه یو خپلانه څنګه دې بیا ګپ مت شروع کیږي دا وړي وکړ کوم نه پورا سیاست سے مگر زنان یو کتاب وو سره پویږي هم چې دا سوي فاطمه رضی الله تعالی عنها تلو نسائی کی روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تبوس کې فاطمه قبر ته تلې چرته تلې ویل ګاونډیان لا شامل تلې والا به قبر ته تلې مستدرک د حاکم راويسته د یوس د د توبه نه پدې منګ ورته پتو کې د اوس وی الله دې ټول مؤمنانو ساتي حدیث علماء دا یو وضاحت کې د یوس څوک دی دا هغه زنانه ګناه کوي خلاف شرع کار کوي بے پردې ګرځي او دې نه منع کوي بیا سبا بل ورځ چې هغوی یو بل ولیدل بیا دعوت مالدار غریب په فرض نه کې بیا به پکې نه کېږي ښودنه به پکې نه کېږي درې ورځې مړی به شي خیرات نه که وروسته بیا وکړي مالدار غریب فرض نه کېږي دا الله دارنګ لا قبرونو ته ځي نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي کله چې دا خیالي چې دعای در قبر افضل من الدعاء في المساجد نو دې کافر دې په اتفاق وکړي دعا جماعت کې ته کوي مقبرو ته نه او قبول والا تاسو دعا وکړي ځکه هغه حاجت دې سر کولې تاسو ته محتاج حدیث کې راځي سره مړ شي دا عمل ختم شي سره عمل جاری علم یا بچی نه دعا کیا چې د خیر دې ګړې جماعت جوړته دا یې سوال یو مرابط فی سبیل الله تر قیامت نو دا غي نه وګړه هغه د پاره وګړه عبادت په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ یو سړی ته ویل اجرا کی نفل نشته مکو هغه الله ما ته موږ سزا راکړي نه په خلاف پیغمبر ته سزا په پدې طریقه نو هغه وې د پلانې بزرګ په کې هم صبر کښته اوس هم باندې کسان چې نه کوي تفهیمات کې لیکي شاسه اوس رښتم سفر کې هر اکل سیدی الی بلدت الاجبیر او الی قبر سالار مسعود بازی لحاجت فقط اکبر اسم من القتل والزنا دا د قتل او د زنا نه بد ګناه دی ته یو بنده خبر ته دې چې هغه ته کار کی کانی په ځان باندې دا غلاف مسلمان غلاف اچول مولا علی قاری رحم الله لیکلی دی د بیت الله صفات دی دا الله په تو دا غیر علاوه بل جماعت باندې غلاف اچي شمع وړل د آدم مجوس رسم دی هغوی اور ته پلی وړي دار له نارې په مخ کې لاټې دی او څه دا د مجوس رسم دی ما نارې ته وي دې کې ورته درکې دی ما اوس کتا بایکا ډوکو نو ان نصر سورۃ النصر امداد او صلی الله علیه وسلم خبره شي اخیری سورۃ کې راځي دعوه د صورت زیر بالفتح ربط او مناسبت د مخ کی صورت سره بایکاټ یو ګل الله امداد فتح د الله الله دی ترتیب کی یو سل لسم نزول کی 114 اخر صورت تایید د دې سورې خاطر درې سلوتر نه بیان ظالم باندې الله عذاب راځي او سورۃ بنی اسرائیل کې ویلي د شاعر الله دې ذکی پیغمبر د بل بشری توحید کې عذاب راځي سبه تعالی کراول انکار کول او عذاب نه لیکن چې کله دوی موسی علی السلام د شروع کړي نو الله تبارک و تعالی هغه پړې راغی مړی ته وستا امردار فائدہ اور لوگوں کا نماز نو الله وای دشمن به هلاک شي لاس قرباني چتای لاس به مات شي وزار شي اول کې نبی صلی الله علیه وسلم ویل سورۃ الاخلاص مکی سورۃ له په ترتیب د سوراتونو د قران کریم یو سل دولسم په نزول کې ورسره د سورۃ الناس نه ویشتم داوا د سورۃ تسبوت لګواله په دې عقیده باندې لکشه ربط دشمن هلاک نو توحید لکشه دا اصل مقصد دی نو چې نور ورسو حاصل کې صورت فتح او دشمن باندې هلاک او شر دا دی چې دا مسله به بیان مسله به بیان نو آیا پیغمبر هوا شان دا دی خبر ده بل الله چې احد یې کیو دې په ذات او صفات هغه اصل مسله چې انبیاء دی الله تعالی غلي او مسله ده هرا حدیث کې راځي سورۃ القرآن ځکه مقصد توحید کې بیان زمر 110 کاف 110 زمر 15 انعام 101 قصص تو یا یم کې بتایي هغه الله چې خلق ورته خپل حاجتونه مخکې کوي نو اوس عقیده دې درست کا چې دا عقیده دې چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی مال ورکول عزت ورکول الله تو ان کو من تشاء و تذل من تشاء بادشاہی ورکی والی الله تو تل ملک من تشاء ګاډي باندې ځان باندې یو خورده یو نو او د الله سره د شي نه د الله سره څوک برابر سره و به رب یې یا مشرک لګي د الله سره خلق برابر دی حدیث کې راځي د پوسو شو نبی علیه السلام ایو ذنب اکبر کما یو ګناه ډیر دی بیان تجعل لله ندا وهو خلقك چې ته وګرځې الله د پاره په مثل د الله بل چې څنګه الله دی او کې ته پیارې وته څنګه هغه دغه ور کوي خزر له درکې ته پیر بابا یې په ولې کې راځي ولې او یا نه یو بیا کله وي دار بیت الله ته شاکه خیر ته بلادا ته وسکه شاکه نه اے پیغور کې زیارت دیوانی شاه سره وی او ملنګ وې چې وزر چې د دینه تاو شي حاجت دې پوره نو سړی تاو شو به زما کار ونشو حساب لري حدیث دی حساب نه دې ټول اساس څوک دې ولې دغه انسان دی دا مولیدان دونه غټ شیطانان دي اوس جمعات کې ګرځا سال اخر بیت الله نه طواف کوو او طواف کوي زر کرے خوشحال وبو بکستا او د بابا نه تاویږي څنګه دا مشرک څه چلو د بیت الله مقابله کې د تر شرک سره په لسیدنه چا چا چا لار کې سلې او قبر درگاه منجوران ویل ورته بابا په ما څه ته لاړې چې ټکر بدل کړي هغه ما سره سرشته لري مچ مچ وی وی لاړ ومن يشرك بالله فقد حرم عليه الجنه وما هو النار جهنم تلقى اوس وای دا عقیده دې نصیب شو فصل دې تیار شو او دې دشمن ناکار دی نو د دشمن حفاظت زمیدار چې فصل کری نصوص دونه پکا دی یو لر مسمسا دیم د فصل دشمن ختمول چینجه بل اوبو ورکول سلورم چې پراپګنډا او نشي د ده خلاف خدمت د فصل پینځم چې ول سجدي سو نو دا سورتونه حفاظت د دغه عقیدې د پرداس ساتل دا ستاسو ټول دغه عقیده چې بچکه نو دا دعا په ځان باندې وایي قل اعوذ برب الفلق وایا پناه واړم طرف تشلون کی څنګه چې سبا اوس او رڼا شو الله تعالی چې زما سینم کولاو کی لکه سوره فتح کې ویلي د حق مسلې دشمن یو ډول چې جیره لکه شیر لا کې وګړي بابا دا دې کې نه دی شرک اول دشمن دوست اخون دی اخون دی دویم شیخ چرګ هر ځای کې شوی دریم ناکار مولا غنم ګډه کړه سلورم پیر غوای او پینځم بادشاہ حاکم هغه وو کې دشمن دې پر مسلمان دی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ټول الله او رسول چې کوم فیصله کوي دا یې نه خلاف نه کوي ورلړې دي هغه به پرده کوي ردی مړی راشي شي نو دا مخ ته باندې کوي ځکه ردی سړی مخ ته کتل په ژوند کې عمر ځوانو کې ناروا پرده به کوي پردو سړو ته به ځان نه ښکاره کوي د خاوند د اجازت نه بغیر چا ته به اجازت نه کوي چېرته به ځي څه به لګوي او د هغه نه به اجازت غواړي نو داسې منه کې چې به نوکر د بار مسلې کې وزر د نفس نه د څه سړي نه وي نه دا ورکیږي خاوند یو نه وځي جنت ته نشي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وایي کله سجدي اجازه کوي دا سجده تاجري دا بعد خزي تویلي چې خاون دې سجده ونه درځي الله کا حکم کوي چې دا د طبيعت موافق یو کې خلاف دي اوس دا عقیده چې وی عمل کې اوس کوي اوس دا د میاں ومن شر غاسق او د شر تیرون اذا وقب کل جودری اوس په دې صورت کې ذکر کوي درې حالت انسان چې ورکو دې نزوري په خو کې چتی کې ولګي وګيږي نه چې سواري نزوري په سینه او کومه کې د سشي نه پناه وړي من شر الوسواس د شر د وسوسې اچونکي نه الخناس چې کوي شاته تصدیق چې د الله نوم وایي الذي ارشدا چې وسوسه چې په سینو د خلقو کې من الجنه والناس چې وی د بندیانو من الجن چې وی د پیریانو د بندیانو نه دا ستاسو چې احسان پر چا پاوي باندې انبياء دي شهدا دي نیکان دي الله د نیکو خلق لا راځي نه لا دا کسانو بل چې غضب پر شوی دی پاوي باندې او نه لا دا کسانو چې حق نه